وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین اللهم صل علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد و بارک وسلم دی انسان بدن بدشا اغزړه دا چې زړه کوم طرف ته متوجي سي ټول بدن ایک طرف ته متوجي سي زړه په یو کار چې دلچسپي واخیستله نو ټول بدن دی ښکار کولو شوق لري هغه کار په مینې محبت سره کوي او زړه یو کار نه نفرت پیدا سو یو کار نه زړه واړې دو بیا هغه کار انسان ته خوند نه ورکوي ایخ طرف ته دی انسان رغبت نه وي د زړه صفا کول او په نیکو کارو باندې عادتي کول دا ضروری دي او زړه دې پارا مراقبه قلب کوسی لطیفه قلب باندې مراقبه کول سی خو عام طور باندې سلیکینو سره دا اشکالی دا دو سره فکری چې ما توجه نه برابرېږي توجه ولې نه برابرېږي توجه ځکه نه برابرېږي چې یوه وظیفه خو انسان په مینې محبت سره کوي بلونه کمیږي دا پنځه وظایف چې کوم دي کنه کله سلیک تلاوت سره مینه محبت په سپارو سپارو باندې تلاوت کوي خو مراقبه نه ونه کیږي تسبیحات نسیونه وي کله یو نیم سالیک تسبیحات خو وای هر وخت په تسبیحات باندې مشغولي خود نه مراقبه نه کیږي تلاوت نه پاتې کیږي زنا سالیکین داسی چې مراقبه خو کوي خو نور وظایفو نه پاتې کیږي نو دا یو معجون جوړ دا د موږ مشایخو یو مرکب جوړ دا چې دا کله سړی مکمل وظایف کوي به پسته اعتدال په چرز یو پسته فائدہ کیږي پسته د ترقی کیږي او د دې پر مستقل یو وخت پکار ده چې سره پورې وخت مقرر نه وي به کله سړی تسبیحات وایي کله ونه پاتې سي کله درود شریف وایي کله ونه پاتې سي کله استغفار وایي کله ونه پاتې سي نو وخت مقرر والای هغه ضروری او لازمی ده چې وخت په دې لپاره مقرري تسبیحات ته په وخت مقرري تلاوت ته مراقبه ته د یو فائدہ دی چې سړی نه پاتې سي به احساس یو ته چې دغه وخت باندې خو مې دا کار کوونکی ونن مې نه وکړو او چې کله وخت نه مقرر به پاتې خسي او سړی غ طرف ته دیان غ نه نو دې دې پر خاص دیان کول پکار چې ما زندگی کې اوقات مقرر دي د تسبیحاتو دې پاره د تلاوت دې پاره د مراقبه دې پاره ایغه نه بعد په قلب منته سخت مهنت کول دا دوه خبرې څه دي حب جا او حب با د انسان حلاکت چاچي مرتبه محبت انسان مرتبه غواړي شان غواړي خلک ته قدر را کوي ما دې په اهم جیمندې چې نه یي ما دې عزت ولې جیمندې چې د ایغلوري واړو دغه شاته ول کسان ایغلوري داسې واړو هغه جای خلی ده یخ طرف ته واړو نو ما ته د قدر را کوي احترام دې را کوي د ما عظمت خیال دی دا د انسان تمنا یي دا د حلقت ول شایده په دې سره انسان الله نه لری کیږي د موږ مشایخو با دا کوشش و چې د بل سړای خلک یو پیژني چې ما ونه پیژندي ځان به پټولو کوشش کو حتی الوسه به خپل ځان چاته نشکاره کو خو چې الله پاک څوک چاته شهرت ور کوي اخو الله پاک له طرف نه الظهور نقمه والنفس تهواه د ظهور او شهرت دا حلقت ته نفس غواړي والخمول نعمت او په خاورو چې ملاو کې دلته یو نعمت تا خو والنفس تاباه نفس دې نه انکار کوي او چې نه زه چې په ځند څه خبر دې زو کو په سټیج دې زه چې نو خلک ته ما طرف ته متوجه سي خلک ته ما سره مشوره کوي نو یو خو حب جاه ده ابل حب باه د شهوت ولې بیماریانه انسان په شهوتو چې پریوزی اخرت نه غفل سي شهوت تیشته وای عام طور باندې خو شهوت دی ته وای چې سړی کوروالو طرف ته مایل لانی د نرینه او شزینه او طرف ته شزینه او سړیو طرف ته خدا دې شهوت یو قسم ده دې سره انسان الله نه غفل کیږي بل شهوت هغه د کښلو کپړو شهوت ته انسان بس تاسو همیشه په دې سوچي چې د مجلس چې د ما کپړې ټولو نه افضلې بهترې دي یاره د خپل نی کپړې مانه بهترې دي زه به اوس دا کوشش کوم چې دینه مې بهترې کپړې سي د خوراکو شهوت چې ټولو نه مزیدار خوراک زه کوم یو خوراک وکړي بیا سبا ته بل تیار کړي بیا بل جي ته پسې لاړ شي بیا چې کوم د هوټل ته لاړ شي بیا کوهاټي ته لاړ شي بیا بل جي ته لاړ شي بیا خپل کوشش کوي چې وینا بعد بل ځای کا بل نه بعد بل ځای کا او دای چې کوم د مړېږي نو دا د خوراک شهوت ده د سواري ول شهوت یاره چې ټولو چې مزیدار سایکل مای اچھا زه په سایکل رالم د بل ملګری مې په موټر سایکل راغی چې ما ته موټر سایکلی اوس د موټر سایکل مې چې د ماول په چې زور ده دول نو دي چې ټولو چې ما موټر سایکل داسې کړ چې خلک پته کوي چې دا یو چا ده کله کله به غلب غیر د پته نه بیایي کنه خو سړی خواهش دای چې ټولو نه مزیدار موټر سایکل مې به چې موټر سایکل مزیدار سی وکړه داسې موټر په تیر سی به دی ایغه شهوت چې د ما ګاډی دی دغه نه مزیداری چې کوم انسان په شهوتو چې پریوتو په خوندو چې پریوتو زندگی به تیر سی د سلسله به ختم نسی دا سلسله به ختم نسی دی ویجی چې تکبر متعلق دا خبر لیکل ده کنه چې یو سړی دوره مال او دولت یو چې د ریل ګاډی به سٹارټ سو بیا به درېده بیا به هغه سټیشن د د په مځکې چې راغی سټیشن نه به روان سو بیا به چې درېده سټیشن به د په مځکې چې راغی خدای خبر چې ریل ګاډی به سور فاصلت وی کوي او سور لرې به درېږي بیا به بیا چې سټیشن سو بیا به بیا ته بیا به بیا سټیشن د پمزه کې چې درې سټیشنان په د پمزه کې چې راتلل چې دغه جینو واخله تر لکی رسې بهي بنو رسې بهي تر ګنډي چوک رسې بهي خو دا ګنډي چوک رسې چې دغه جین همزه کې یو سړی دا کمه ده که ډیره ده اوس دیر روانو په یو چوک باندې چوک باندې الته چا سوالونه وک دنه هغه وکړل د یخته خو چې ترې ورکړ کنه کړ ور خدای ویلا چې زه خو دور مالدار یم دور مالدار یم چې خلک سوالونه کوي او ما که خدای غریبای خدای مې نسی غریبای الیاذ بالله تکبر دا خبره لخلینه وتله الله پاک له طرف نه نیولل رااله دی بیمار سه مړ سه او ایغه نه بعد بچایو بچای ملګری ملاو سلل سړی کله وخت په دې باندې خدای چې دا مې ملګری دی ملګری خو د حسن او جمال ملګری دی یا د مال او دولت ملګری دی تا ملګری چیرته دی چې حسن او جمال نه دا به ټول نه ورکسي دی پیر چنګي والا رحمه الله والا خبره تاسو بار بار اورېدلې ده چې حسن او جمال نه دا ملګری به پردي سي چې مال نه به ملګری پردي سي به دا ملګری نه میندیا نو د سره مال او ملګری ډیر سلو صحبتونه سلو چکرې سلې یو جی ته بل جی ته تلاک سو شهر چې بچ کله یو جی چې مستیانو ته کله بل جی ته وې دا د شهر چې خوان نسته دا بل جی ته بزو کی راچي ته لاهور ته اسلام آباد ته یو جی ته او بل جی ته شو خوندونه سره واخیستل ملګرو ته یار دلته خوند نسته د بار ملک ته بزو کله پیرس ته کله لندن ته دا مزکه خرڅوا دوره پوری چې په نشو من دی رور دای سم زکم نه خلاص د ټول مزکه خرڅ کړلې او د خوندونه شهوتونه لا پورا نسلل به نشه کولې په یغ جی چې کوم جی چې پلار دا خبره کړې وا الته د کچکول نیولای او سوال کو خلکو ته سوال کو یغ جی تر ورسه شهوتونه د انسان چې دورم زکه په قربان کې چې دغه جن واخله ورې ګنډي چاو کړه سم زکه سړی بیا نسی پورا او د علاج ترای دا د علاج دا دا په قلب سره کثرت سره مراقبه کول چې کله انسان ذهن ته داسې خبر راځي کنه کپړو طرف ته دیان زی شهوتو ته شزیناو طرف ته نریناو طرف ته یا چې کومه دا د هغه سوریو طرف ته بلډینګ طرف ته کور خو نه وای جوړ کو خدای په دې من دی هغه دا غمجن دا چې ما خو کور په بلکو جوړ کو اب ګوان مې په خښتو جوړ کو ما خو ټیپ ورکو یې خو پلستر ورکو بس به دا پورا کو اوس نو کور جوړ کړي په چې غمجن دغه سوچ کا فکر کوي چې د کور مشکلی چې یو کس مزیدار کور جوړ ک کنه ډېر پیسې خدای خبر چې کروڑ روپۍ به په لګولي کمې به شي به په لګولي نو ګوان دې دا وي ګوان دې زمونو ته ویلا چې نور چې ترای کنه خود دغه نقشه د غلوري په جوړ کړل کښلې چې دوه رقم د کور چیکو چې د نقشه پټه سي چې دا نسی لیدا چې دا نقشه پټه سي لاړو دنیا نه د مال او دولت چشتن وو او دوی چشتن خو دنیا نه لاړو دا نه ختمېږي دې طریقه دا په قلب باندې کثرت ذکر کول او به سلیک سره دا غسی وسوسه سي چې خو قلب باندې خو ذکر کوم خو بیا مې شهوتونه نه پرېږدي خو دا خو چې کله داسې یو شای ومږي به خوشبویي چې ګسي کنه اوس دا د قلب مژل شو ریسل دنه با شهوتو بیماری روزي اته به کنټرول کې دغه ته مجاهده وایي کنه دغه ته مجاهده وایي چې سړی پزړه چې هغه خواهشات راځي هرڅو تمه لالچ تکبر دا راځي او ته به دغه سي هغه لطیفه مژه مژه مژه ذکر به پکوي کوي کوي به به دا ختم نسی دا نه ختمېږي دې چې به اعتدال راشي به به تا په وس شي کتابو ډېره جوبه نکته لیکلې ده کله وخت چې داسې چې یو سړی ذکر نه کوي او شهوت نه په غلیب دغه رضایل نه په غلیب نو دای خو وای چې ماته ضرورت نشته د ذکر به دا شهوت داسې جی چې په دمن ډیر غالب سی چې د ټول اعمال ضایع کی زندگی برباد کی او چې کله انسان په دې باندې مجاهده او مهنت وکي وکي وکي ادا د دغه سي زور کوي ته دغه سي ذکر کوي دغه سي ذکر کوي خلوتو چې الته الله نه سوالونه کوي چې یا الله ته خو مې دغه ګنا نه وسته کریم الله زه خو نه بچ کېدای ته مې بچ کې یو طرف ته انسان چې عجزي رزي بل طرف ته د انسان ترقی کیږي به نفس مغلوب سی شهوت چې کومه د هغه د په کنټرول چې سی به شهوت به جای دی نه تنګي نو د دې لپاره د اولنۍ سبق باندې خو کثرت سره ذکر کول پکار دي مقرر وخت مقرر وخت اوس خو خوږې شپې سلې خور موسم څه چې سړی خامخا کوشش کوي د تهجد ته چې کېدلو نن الته نصر امین مفتی صاحب د ایغو طالبانو ته ویل او ته چې یو طالب نه وخره مال چې ولې نه وخره ویل چې یخو ما ته به بازار بنو ویل نه بازار خو خلاصو ویل چې ما ته چې خو دغه خلکو ا بازار چې پیسې ګټل لیدلو دی پیسو ګټلو اهمیت دو سره او تاسو سره د سبق اهمیت نستا ده ایغه یخته نه قتل او بازار تر تل ته چې کوم نه یخته قتل اهمیت ته سبق علم اهمیت نسته ځکه دې چټي کړله نو څه لیک سره چې د دغه خبرې اهمیت چې ما دا کار کوونه دا بیا بخپل تهجد ته چیږي او چې یو ری تهجد ته سړی چیک سی به ټول معمولات آسان سي ټول معمولات آسان او دا یا د لره د خلک داسې روان دي کنه خو کلی دلی موي چې خلک دي د یونی موټر سایکل داسې داسې پوزي په ټولو باندې مخ چکیږي موټاری کنه ګاډي رواني ادا سي په مخ کې د خلک یو شی روان دي خو ځنه خلک موږ نه مخ چې کیږي په اعمالو چې هغه همت کوي دنیا چې همت کوي مخ چې کیږي اعمالو چې همت کوي نو که موږ ملګرو نه مخ چې اطلاع غواړو بیا چې کومه ده د همت کول پکار دي کله وخت داسي چې انسان په ذهن کې یو شکل چینی مرکبو په وخت باندې د لمنځو په وخت باندې د نیکو اعمالو په وخت باندې هغه ذهن ته راځي دا اوس بیماری ده دا بیمری ده دی به علاج ضروری ده کنی به د اعمال ضایع کوي اعمال دی بربادي ترقی دی ورک دی سور دا شکل ذهن چې دا دور کلونه داسې وګڼه چې سلوک لارې چې ته په جی باندې ولاړې صفر ته د تا سپیډ چې کومه ده صفر کیلومتر پر اور دا د غنټې چې 0 کیلومتر په غنټې چې نه په 24 غنټو چې نه په هفته چې نه په میاشت چې نه چې سوره پورې دی دغه هغه په شي د په بریک باندې دا په شي شي ده کنه د 0 کیلومتر رفتار سره ته روانې چې کومه ده د تا رفتار دغسې ده اوس د دې علاج باندې خپل سوچ کوه چې علاج ضروري ده که نه ده ضروري کثرت سره ذکر سړی وایي چې سترګې مې نه کنټرول کېږي سترګې ځکه نه کنټرول کېږي خو ته په زړه محنت نه کوې چې په زړه محنت وکړي بیا سترګې هم کنټرول کېږي سترګې خپله انسان په کابو چی سي ګوره یو سړی ده کور چې ترې نسته دي خپل کور نه ځي او راځي چې کومه د فکر نه دلته خانقاه چې موږ چټیا نیسی ضروری سامانونه یو سو خانقاه نه بس فکر مو نه وي ترستانه دی پچه او چې کوم ځای آباد دي سره زر سپین زر جواهرات دي پچه بیا اچ کور نه زی بیا اول خو یو کس پر دی کې یو نه سپاتې کې دی بیا په پیسو چوکیدار وسات نیسی دا سه کوي چې بل سړی ته حکومت کریا ور کوي پیسې ور کوي خرچه پسې ور کوي او دی خو کور چې مې دی راځي چې د اسباب خراب نه سي زړه چې چترای به وتا سره فکری به به حفاظت کې چترای نه به به تیش حفاظت وکي تاسو پیړو ته وایو موږ پروړه وته وایو چې پروړه کله سړی شي نو هغه په تلی باندې پرتی پلې خلکو درولي چې چې ګیدارو ته نیولای دا غنم چې کله رسو اخلي په ول شپې باندې نه پرېږدي یو کس ته پروتي نو چې زړه چې پروړي زړه چې د پګي خو به خو حفاظت ضرورت نشته به خو چې کومه د کوم پر ګوره به ګوره تلش کې پزله مهنت او نورانیت ته چې پیدا سي تعلق ما الله الام ایمان حلاوت ته چې پیدا سي به د تاسو سره فکر نسی پیدا به د تاسو نظر حفاظت نو کې خو سوره چې خو ته مهنت مو وکا وقوف قلبي وکا مراقبه وکا د نظر حفاظت سوره چې وکا به ته ګوره چې ټول خبره به ټول ته اساني سي واخر دوانه الحمدلله امين اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه کریم الله رحیم الله موږ ګناهونه معاف فرمای الله معصیت نه پاکي زندګیان نصیب فرمای خپل در چې قبولیت نصیب فرمای قدم په قدم نصرتونه شامل حال فرمای الله چیرې مو بیار مددگار پرې مرځوي خپل رحمتونه مو محروم ما وګرځوي یا الله موږ ته د باطینی سفر آسان و فرمای ظاهر شریعت پابندیر نصیب و فرمای سنتو چې ډوبه زندگی نصیب و فرمای حاضرین مجمع په شر برابر حاجتونه پوره و فرمای یا الله موږ خانقاه دې پر تعمیر دې پر غیب نه اسباب مهیا و فرمای ټول کلی لکه من دې رحمتونه نازل و فرمای موږ مور پلار مشایخ او استادانو ته موږ له طرف نه بهترینه بدله نصیب و فرمای بال بچ شاګردان مریدان متعلقین محبین خپل مقربین وګرځوي الله تمام علم چې د هدایت هواګانې او چلوي کریم الله رحیم الله د فلسطین مسلمانانو په حال رحم وفرمایي لبنان اردن شام مصر کریم ا مسلمانان په تکلیفاتو چې دي مصیبتو چې دي ته حمیونه سیر سي د نجات اسباب ته مهیا وفرمایي وصلی الله تعالی علیه